ډیر بخون کې دی او رحم کوونکې دی وقال الملك ویلو بادشاہ او تونی به ما تدا یوسف علیہ السلام راولی استخلص لنفسي خالص ګرځوم د د پاره د مشورو د خپل ځان فلما کلمه هر کله چې د سره مخامخ خبرو کې قال نو ویلو بادشاہ یوسف علی السلام ته انک الیوم یقینا تنن لدینا زمون په نسبانی مکینن مرتبه والے امین او امانتدارې یوسف علی السلام وی په شو چې خامخا ما پریزین او سره تسپاری قال ویل یوسف علی السلام اجعلنی وغرزوا ما علی خزائن الارض فخزانو دزمکی د مصر باندې انی حفیظ ز ساتن کیم علیم او په هم په تدبیر د خزانو باندې وې د مال حفاظت دا دو صفاتونه ولا ضروری دي حفیظ او علیم انی حفیظ ز ساتن کیم د خزانه بیزا به لګوم نه علیم او ز پوهیګم په تدبیر د دیوانه چې د حقداران سوق دي او نه بربادو نه ضایع کو اجر د نیک عمل کوونکو نیک عمل چې سو کوي اجر ضایع کو نه الله وی دا خو دنیوي بدلی وی ولا اجر الاخرته خامخا بدل د اخرت خیر للذین ډیر غره د دا کسانو لپاره منو چې غي مانونه وروړي وکانو یتقون او دای د شرک او د بهایو نه ځان بچ ساتي قحط راغې تر دې چې د یوسف علی السلام وطن ته مرسیدو ولما جهزهم هر کله چې تیار کو غویل را به جهازهم سامان د سفر د دوی جهاز څه توي د سفر غ سامان ولما جهزهم هر کله چې تیار کو دوی ته به جهازهم هغه سامان د سفر د دوی قال ویل یوسف علی السلام قال تو نی ورا ولی ما تا بخلکم اغرور استاسو من بیکم چې د پلار نه مو دی او د مور نه مو نه دی ابن یمین الا ترون تاسو ګورینا انیو فلکیل ز پورا ور کوم پیمانا پورا پورا راشن ور کوم وانا خیر المنزلین او زخیم د مل مستیا ور کون کو نام فلم تاتونی به کچره تاسو ما تران وسو د غرور فلا کیل لکم نو نشتره پی مانا تاسو لرا عنی زما سره ولا تقربون او زما د ملک وطن تبرا نزدې کیږي نه ولا تقربون مرا نږدې کیږي زما د ملک وطن ته قالو نو ویلو دوی سنراود عنه زردې چې چل بکو عنه د دوباره کې باو د پلار سره سپ چل ول به تر روانو سنراود زردې چې مطالبه وکوم موږ عنه د دوباره کې باو د پلار دندنا و انا لفاعلون یقینا خامخا موږ دا کار کوونکیو او چې کله دی را رخصتېدل وقال ویل یوسف علی السلام لفتیانی خپل خادمانو ته اجالو بدعاتهم اجالو بدعاتهم او ګرځوي بدعاتهم دا پیسې د دوی فی رحالهم پدې سامانونو د دوی کې دا پیسې ول سامان کې واپس کړي اعلام الموقعین کې د دې آیات دلان امام ابن قیم رحم الله علیه کې وی بادشاہ وقت لدمر اختیار وی چې خپل خپلوانو سره سه احسان وکړي په شي په خبره باندې او دا مسله دې کې پکاريږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو هغه د خپل مال نه بخپل خپلوانو سره احسانات کړ مودودی صاحب لیکلی چې دا غد مال غنیمت بیت المال ټول په خپلوانو تقسیمول علماء لیکلی یو خو خپل مال ورکولو او که یو بادشاہ د بیت المال نه د خپل خپلوانو سره احسانو کی دا دغه حق یو دلیل ولسره ور دې ویلو ګورای کنه اجلو بذاتهم فی رحالهم او ګرځوي دا پیسې د دوی په سامان د دوی کې دا پیسې ول واپس کړي لعلهم يعرفونها د دې لپاره چې دای داو په جنیزن قلبو کله چې واپس لاړ شي لا اهلهم خپل اهل ته لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دوی واپس راشي دا پیسې ولې بارونو کې کېږي سامان فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دی واپس شوی خپل پلارانو فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دی واپس شول الى ابيهم خپل والد ته قالو نو ویلو دی یا بانا ای بابا جی زمونږه من امن الکیلو من کړه شوی دی زمونږه پیمانه راشن نه نه منشو کچری آینده دارور زمو سره ته نه لګي فارسل معنا خانا نو لګه زمو سره دارور زمو نقتل نقتل نقتل مونږ په پیمان راړو و انا له لحافظون او یقینا مونږ به یو دل رخام حفاظت کوونکی قال ویلو حضرت یعقوب علیہ السلام هل امنکم علیه آیا اعتبار انکم پتا سو باندې د دبارک الا کما امنتکم مگر لکه څنګه چې می اعتبار کړو پتا سو باندې الاخیه پبار ضرور د ذکی من قبل دین مخ کی یو ځل می دروانه دغه بار کې می اعتبار کړو فالله خیر حافظا الله دې ډېر بهتر دې حفاظت کوونکو نه او هو ارحم الراحمین او دا الله ډېر مهربان دې دا مهرباني کوونکو نه مهرباني خو مورم کوي انسانم کوي پلارم کوي الله په ټولو کې ارحم الراحمین ولما فتحوا متاعهم هر کله چې لای کلاو کل سامانونه خپل وجدو بدعاتهم وی مندوا قیمت خپل پیسې خپل ردت لهم چې واپس کړی شوی دوی تا قالو نو ویلو دی یا باندې بابا جی زمونږ ما نبغي مونږ لا نور څه غواړو ما نبغي ونزدادو زیاد براړو کې لبغیر بار دیو اوخ ذالک کېلو یسیر دې کې دوه معناګانې یو دا چې دا د اغزامونو قول له دی وی ذالک کېلو یسیر دا په ما نه دا آسان په بادشاہ باندې یا یعقوب علیہ السلام وی ذالک کېلو یسیر دا په ما نه دلګا د یو اوخ په بار باندې خپل بچي چې تبایلم پوشي په خبره باندې ذالک کېلو یسیر نو کده زامن قول شي نسب شي ذالک کیلو یسیر دا پیمانه د اسانه په بادشاہ باندې د یو وخ دا بار ورکول غل سګران نخکاری او کدی یعقوب علیہ السلام کول شنا وای ذالک کیلو یسیر دا پیمانه دا بار دی یو یسیر دا خډیر لګ دی بچی چته پدی ویلم قال ویلو یعقوب علیہ السلام لن ارسله چرم نلی گم دے ماکم نتاو سر حتا تو تونی تر دې چې راکړی تاسو ماته موثقا من الله مضبوطه وعده من الله پنوم د الله باندې دا معنی و موثقا مضبوطه وعده من الله یعنی د الله د طرف نه یعنی پنوم د الله باندې د الله پنوم به مضبوط قسم خوري لتاتننی به چې خامخا تاسو راتل بکوي ماته پدبانی الا ان یحاط بكم مگر دا چې راګیر کړی شوی تاسو ټول کټول گیر شوی دی پکې بیا گیری کړ خدا بنی چې تاسو راشي وای چې هغه گیر شو فلما اتوه موثقهم هر کله چې دی راتل کړیو دته موثقهم پاغه مضبوطی وعده دی دوی قال ویلو یعقوب علیہ السلام الله والله رب العزت علامه پاسبان نقول چې مونږ وایو وکیل ذمہوار دی او چون کې نظر حق دا مصیبت دا الله نه من شین زربر ژوندې نبی وي مصیبت نه بچی خپل نشم بچ کوله نو څنګه یو ولید نن کو د باد او د اولاد ور کول ذمہوار دی ژوندې نبی سوی وما اغنی عنکم نشم دف کوله تاسو نه من الله د مصیبت دا الله نه من شین زربر ان الحكم الا لله ان الحكم نشته واک او اختیار الا لله مگر صرف او خاص د الله سره دی علیه توکلت پاغه باندې ما ځان سپارلې وعلیه او پدغه الله باندې فلی توکل المتوکلون ځان دې سپاری ځان سپارون کی دې نه ان شاء الله بیا وایو مزه پس وایو لږ مزه پس کنه دا صورت مخلاص کو د مخفر ها دا دورانه صورت هر کله چې ور دن نشوي دوی من حيث د هغه طرفنا امرهم ابوهم چې حکم کړو دوی ته ابوهم والد دوی ما کان نو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چې لری کړه وې د دینا من الله د الله تعالی د مصیبت نه من شین سشه الا حاجتن مگر دایو ارمانو حاجت په معنا د ارمان نه الا حاجتا مگر دایو ارمانو فی نفس یعقوب فضل دی یعقوب علیہ السلام کی قدوا ها چې ظاهر کړو خپل بچو ته یا پر کړو دی لرا و انه یقینا دا یعقوب علیہ السلام لذو علم خامخا خاوند علم لما دا هغه وجنا علمناه چې موږ درې علم ور کړو ولکن اکثر الناس لا يعلمون او وی وی ایتها العیر اے قافل والو انکم لسارقون یقینا خامخا تاسو غلاګری دا چې چاواز کول دی لپته نه ودی حقیقت کې وی چې اغلا کړی پته صرف یوسف علی السلام لا چې ما ته الله وی جو دی رور لې و چې زبر لږه شان سامان کې کېدم قالو نو ویلو دی رونو د یوسف علی السلام واقبلوا علیهم او دای را متوجی شوی په غیبانه ما ذا تفقدون سشه تاسو نرک شوه دے قالو نویلیو دی نفقد سوال ملکی زمونږ نه رک شوی دا غ پیمانه د بادشاہ ولمن جاء به او هر غ چا چې راتلو کل پدې سرا حمل بعیرن هغه د پاره به یو بار وی دوه وا نبی زعیم او زم د دې زموار قالو نویلیو دیرونو دی یوسف علی السلام تالله قسم نه په الله لقد علمتم بشک په هی تاسو ما جئنا نیو راغلی مونږه لنفسد فی الارض دې د پاره چروانه او کو فی الارض په دې ملک کې مونږ دې ملک لروانی د پاره خونی راغلی وما كنا سارقین او نیو مونږ غلاګر قالو نو ویلو دوی فما جزاؤه نو سبوی بدل د دې پیمانه د بادشاہ ان کنتم کاذبین کتا سو دروغجن یی کغلا ثابت شون بدل به سی په بار داغه کې فوجزاو نو هغه بد دی بدلی کذالک نجز الظالمین دارنګ سزا ورکو موږ غلا ګرو ته یعنی ظالمانو ته یعقوب علی السلام قانون داو چې چا بغلاو کا نو غلاګر به مالک لاواله کو جواب داستاش فبدا ابيوعيتهم فشوروي وکړه په سامانونو دا غوي باندې قبل وعاء اخي مخکې د سامان د خپل رورنا ثم استخرجها بیر استوا دا پیمانه من وعاء اخیه د سامان د خپل ورنا سوال پیدا کیدو چې پدې خو یعقوب علی السلام غمجن شو یو غم د یوسف بل د ضرور شو الله وای کذالک کنا یوسف دارنګ چل خوله مونږ یوسف علی السلام ته او دامو مولویلو چې تبر پلار خبره نه پکې سلويخ کال تیرې دل ما کان نو یوسف علی السلام لیاخذ اخاه چرانی ولې خپل رور فی دین الملک په قانون د دغه بادشاہ کې الا ان یشاء الله مگر دا چې خو خشوی دا الله نرفع پور تکو مونږه درجات درجه من دا چا نشاو چې مونږ خو خشي نو په علم او ایمان سره درجه چتو وفوق کل ذی علم علیم او د پاسا د هر یو خاون علم علیم په هشت دې چې الله دې یو عالم داغه د پاسه بلی بلی تر دې چې خبره نبی لورت نو د نبی د پاسه بیا علیم څوک دې الله رب عزت وفوق کل ذی علم علیم او د پاسا دار یو خاون د علم علیم په هشت دې قالو ویلو دیرونو دی یوسف علیہ السلام ای یسرق کچری غلا کړی دی بنیامین نو دا زموږ سکر ور نه دی فقد سرق اخ له بشک غلا کړی وا غرور د چر د سکر ور من قبل دین مخکی او بادشاہ ته مخله ولار دی ګره دا د نبی غهل مو صبر الله خی موږ او تاسو سره کدا سي چاو کړ او سبا مو وسراغ نسسبو کو فاسرها یوسف فی نفسه پټ ساتلی و دلر یوسف علی السلام په خپل کې ولم یبدها لهم او دوی ته سرګند کړي نو او پټ غونتی زړه کې وي دا خبره ګوره پټ ویلې قال ویلو انتم شر مکانن تاسو تاسو د دین زیات یی بدتر یی حال والا بد حال والا انتم تاسو شر مکانن ډیر بدتر حال والے د دینا ورسته سمو کړو لاغه شان پرې ځای معنا انتم شر مکانن تاسو ډیر بد حال والے ډیر بد درجه والے والله اعلم بما تصفون دای ورته سرګند وي دغه پټ ویلو وی الله خپو د پاسمانه چې دا تاسو بیانوي چرور غلا کړي او کني وکړي قالو ویلو دی یا ایها العزیز اے بادشاہ پناهي غواړو موږ د الله نه ان ناخذ دا چونی سو موږ الا من مگر هغه چاله را وجدنا متانا چې موږ مونږ دلې د سامان خپل عنده دا سره او کوم دې پریزو بل مرونیو ان اذا الظالمون یقینا مون په دا وخت کې خامخای بده وین صافنا فلم است اسو هر کله چې نا امید شول دای منه د خلاصې دو د بنیامین نه چې پریزي خوینا ومن قبلو د دین مخکی ما فرتم فی یوسف هغه چې تاسو قصور کړو په بار د یوسف علی السلام کې مخکی مم داسې کړو ما لوي مکوي او تاسو کړو اوس بس کو فلن ابرح الارض هرگز بجدا نشم د دې زمکه د مصر نه حتا یاذن لیبی تر دې چې اجازه تو کی ما ته پلار نما زور سره مخ نشم ملاوره وما شهدنا موږ گواهی نه کو الا بما علمنا مگر داغه چې موږ پاغه باندې پوهیو وما كنا للغيب حافظين او نو موږ د غیب لره ساتون کی د غیب علم سره نشتا چې د دې واقع شاته سپراته دي خو سرګن داسې خبره واسال القريه التي او که په مونږ باور نکیږي نو تاسو کده کلی هاغه والو نه کنا فیها چې موږ پاغي کیو دا واقعیا په خشوي و والعير التي او د قافلي والو نه هغه قافلي والا اقبلنا فيها چې موږ د مصر نه پاغي کرا روان شو خپل وطن ته وانا لصادقون او یقینا خامخا موږ رښتونیو رال الفلار ته دا ټول واقعیا ذکر کا قال ویلو یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم بلکې خیسته کړی د تاسو د پاران فسکم نفسونو تاسو امرنیو کار فصبر جمیل زما د پار دی صبر خیسته اس الله نزدې د چې الله آیات یعنی بهم جميعا راولی ما تدا ټول ټول براولی بنیامین بمراولی غمشر زوی بمراولی یوسف علی السلام بمراولی انه یقینا شان داده هو العلیم الحکیم دا الله دې په او حکمتونو والا قالو ویلو دی تالله قسم نه په الله باندې تفتو همیشیت تذکر یوسف چې یادوي حضرت یوسف علی السلام حتا تکون حردن تر دې چې شت بیمار حتا تکون حردن تر دې چې تر انزور شوي او تکون من الحالکین یا شت د مړکی دن کو نام قال ویلو حضرت یعقوب علیہ السلام نو خلټونو کوي د یوسف علی السلام واخی یو ضرور داغ ولا تای اسو من روح الله من امید کیږي د الله د رحمتنا انه یقینا شان لاله لا یای اسو نن امید کیږي من روح الله د مهرباني د الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلوا عليه هر کله چې دوی وردن نشو په یوسف علی السلام قالو نو ویلو دوی مونږ باندې خیرات وکا یا مان کوي لما وتصدق علينا نرخ کې زموږ سره لګري آیت وکا ان الله یجزی المتصدقین یقینا الله بدل ور کوي خیرات کوونکو ته یوسف علی السلام زروی نرم شو وحی را لج بس نور معاملې دې سرګندوا قال ویل یوسف علی السلام هل علمتم آیاتاسو په هی ما پاسوانی فعلتم بيوسف چې کړیو تاسو د یوسف علی السلام سره واخیه او داغ ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو نه پوه وای پوی دینا ور عذر مولا بیان کو دا د پیغمبر غ اخلاق دی چې کله پوی دینا پته ده چې تاسو کړیو قالو نو ویلو دی ا انک لانت یوسف یقینا تخامخ یوسف علی السلام قال انا یوسف و اعوذ یوسفم وهذا اخي او دا زما رور دے قد من الله علينا بیشک احسان کړی دی الله په موږ باندې انه شان دا دی من یتقی سوک چې دا الله نه ویریدو و یصبر او صبر اختیار کو فان الله لا یضيع اجر المحسنین بیشک الله نه بربادای اجر دنه کانو قالو نو ویلو دوی تالله قسم دی په الله باندې لقد آثرك الله علينا بیشک غرواله درکړې دې تا ته الله په موږ باندې و ان كنا لخاطئين او یقینا خامخاو موږ د خطا کارونه قال لا تسريب عليكم اليوم وی ملامتیا نشتره پتا سبحان نن نزی د ټول عمر غار سے ورته معاف کړ دا د انبیاء اخلاق حدیث کی راضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کا تم کال باندې راغ فاتحانه سس ور سره مشرکانو کړی هر سړی په انتظارو چې دا پیغمبر بس کوي دا الله محبوب راغې او بیت الله ترا دن شوې وی لا تسریب علیکم اليوم ملامتیان نشته پتا سو باندې نن نزی دې کې لاد انبیاء صبر خای وسو طاقت راغله لیکن چا څور سره زیاتې کړي نو انبیاء وسکړي پس وای چوي په مخ د پلار زما باندې یاتي بصیرا شی باغلی دن کې روغ سترګو والا د سترګو تکلیف به ختم شي واتونی اور اولی ما تب اهلکم خاندان نستاس اجمعین ټول ټول خاندان مدل تم سر لراولی ولما فصلت العیر هر کله چې جدا شو قافله د آبادی د مصر نام نو په یوسف علی السلام بوی لګید یا لولا ان تفندون کتا سو ما به عقل نه غنئ قالو نو ویلو دی تالله قسم نه په الله انک لفی ضلالک القدیم یقینا خامخا اتفاق محبت په خوانی کې هغه محبت تر یوسف علی السلام سره هغه شرمخانو خړلې او ته په ما باندې بوی لګي ورا یا ور سره د کنعان د کوی په خوا کې پروت ته پته نه لګي او یا دمر لری نه سکي دمر لری نه پیدا کمی څخه بوی لګي آسادی بابا د یعقوب علی السلام دا واقعیا ذکر کوي چاته تپوسو کو غزوی چې توي رخ شو چې کله خطب بوی د مصر نه مومي او کله در له پخوا کې کوئی پته نه لګي اور ته زموږ مثال د اسمان د پړک دی کله پار شي لاهي کې څه شي وینو داغه خبره کو کله قدم د لاندې څه شي پته نه لګي وګوره چې الله وحیو کی قالو نو ویلو دی یا بانا ای بابا جی زمونږه استغفر لنا ذنوبنا بخنو کم مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو ان کنا خاطئین یقینا مونږه خطا کار تا ته ډېر تکلیف رسول او زمونږ د لاس ډېر جړاګانی کړی نغدانوی جن بخم منا دا د نبی غهل موثق پر ذکر کړي قال ویلو یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربی زر دې چې بخنه به غواړم تاسو د پاره د خپل ربنا وای بچو ته پښمنی وخت کې بدل غواړم اوس نه نه غواړم پښمنی چې را پاسم نو بخنه بدل غواړم انه یقینا شان دار او الغفور الرحیم دا الله دې ډېر بخون کې او رحم کوونکې فلما دخلوا على يوسف هر کله چې ور دن نشیو دی په یوسف علی السلام باندې آوا الیه ځان سره زی ور کله وبوي والدین خپلتا وقال ویلی ادخلوا مصر ور دن نشی مصر تا مخکې وی ور دن نشل ته وی ادخلوا مصر نو دا د دا غي د استقبال لپاره مصر نه بار وروتي نو چې یو بل سره ملاو شل به راځي چې شیر لورځو وقالت خلو مصر ویلی وردن شیدی مصر تا ان شاء الله امنین کدا الله خو خشینو تاسو په امن مانی ورفع بویه او پر تکړی والدین خپل للر شي پتخبانی وخروا له سجدا او دا ټول پریوتی وغت په سجده باندې د تعظیم سجده په نورو دینونو کې جایز و زمون په دین کې دا ممنوع ده او راي واستي تاسو د باندې نه من بعد ان نزغ الشیطانو پس د دین چې فساد چولو شیطان بیني پمن زما کې و بین اخوتی پمن درونو زما کې ان ربی لطیف لما یشاء لطیف دې کې دا معنا وا تفسیر قرطبی وای اصل کې د لطیف غني معنا غانې راځي خو دې کې معنا دا ده ان ربی یقینا رب زما لطیفن انت ولی فی الدنیا تی کار ساز زما تی امدادی زما په دنیا کې او آخرت او آخرت کې توفنی مسلمن واخل مال را پداسه حال کې چې زم په حالت د اسلام کې والحقنی یوزه کې ما د مرګ نه پس بسوالحین د نیکانو صالحانو سره انبیاء او بادشاہي کړي او تخت تاج ته خیرت ور کړي نو ذالک من انباء الغیب مگر وی دای مشرکان الله منی او بیا ګور اولیاء دونو غټو مخلوقاتو نم حاجتونه غواړي افا امینو ان تاتیهم افا امینو آیا پامن کی دیشی دوی ان تاتیهم دا چې راشي دوی ته غاشیتون غپټون کې من عذاب الله د عذاب د الله نه او تاتیهم الساعه یا راشي دوی ته قیامت بغتتن ناسا پی وهم لا يشعرون دی پوهیږي نه قل وای هذه سبیلی دی توحید ترا بلل دا لار زمانا هذه سبیلی هذه سو یعنی وهي الدعوه الى شهادت الله الا الله وحده لا شريك له تفسیر ابن کثیر کې وای هذه دا توحید ته د خلق را بلل سبیلی لار زمانا ادو الى الله خلق را بلم د الله توحید تعالی بصیرتن آیا تاسو د عقل نکار نه اخلي حتا اذا استيسر رسول تر دې چې ناو مېد بشول پیغمبران دی ایمان وروړو د قومونو نا وزنو او ګمان بو کو دې پیغمبرانو انهم چې یقینا دوی چي دي قد کذبو یعنی قد کذبو بشکا دیتا د دروغو نسبت کړي شوی دی د قوم نه طرف نه حتا اذا سیس الرسل تر دې چې نا امید بشول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نیمان د امتونو نا وزنو او ګمان بو کو دی امتیانو انهم چې یقینا دوی چې دی قد کذبو دای سرا درو وکړې شول نورا بغې دی انبیاء ته امداد زمونږه فنجی من نشاو بچ بکړې شول نجات ور کړې شو هغه شاته چې زمونږه بخښه شو ولا يرد باسنا نه دی دا قران حدیثا یو خبره یفترا غنی چې د ځان نه جوړ کړی شوی دا ولکن تصدیق الذی لیکن دا قران تصدیق دا کتابونو نه بینه دیهی چې کوم کتابونه د قران نړوان دیو وتفصیل کل شین او پدې کې وضاحت د هر یو شی د دین نه وهدن دا قران هدایت ده ورحمت لقوم یؤمنون چې غي قبولواله کړي دې د خپل رب الحسنا خيسته بدل وي چې جنت ته والذین ها کسان لم یستجیبوا له چې غي قبولواله نه کړي دې الله چې کله حق ترا بللو لو ان لهم کچری شي د دوی د پارا ما هغه فل ارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول ومثله ما هو په مثل دې دې سره نور مال او دولت را جمع کړي شي لفتدو به دې د پاره چې فدیه کې ور کې دی دا مال د ځان د خلاصولو د پاره خو قبول وتی نشي اولائک دغه کسان دغه اخلاق او عادت والا خلق لهم سوء الحساب دای د پاره بوی ناکار حساب کتاب چې یقینا هغه دین هغه کتاب چې را لګل شوی د تا ته مې ربک استاد رب د طرف نه الحق دا حق دین نه حق کتاب نه کمن دې کې دیشي پشان دا چا هو اعما چغړن نه انما يتذكروا بیشک نصیحت قبلی اولو الالباب خاوندان دا عقلونو چې حکم کړی دی الله دا غي بارکه یوسلا چې دا دې دا کړې شي دا دې پیوس کړې شي ويخشون ربهم او یریږي د خپل رب نه ويخافون سوء الحساب او یریږي د دې ناکار حساب کتاب نام والذین کسان صبرو چغی صبر اختیار کړي وي ابتغاء د پاره د لټولو وجه ربهم کچروی چې دا قران سیرت به الجبال روان کړي شوی په دې باندې غرونه او قطعت به الارض یا ټوکړي ټوکړي ګرځول شوی په دې باندې مکا او کل به الموت یا خبرې کړي شوی په دې باندې د مړو سره نو بیا هم د ایمان نه وروړي بل لله الامر جميعا بلکې الله لره اختیار ټول فاملیت للذین نو ما مهلت ورکړو کسانو تکفرو چې کافرو ثم خستهم بیامران ولیو فکیف کان عقاب نصرن یو عذاب زما افمن آیا هغه ذات هو قائم چې هغه ولار دی هغه محافظ دی هغه عالم او خبردار دی علی کل نفسن نو ګورئ چې پدې کې داسې او صفت شتا چې دای د عبادت او د لوهیت قابل او لایق دي ام تنبئونه بلکې خبردارې ورکوي تاسو الله تا بما پاسبانی لا يعلم چې الله پوهه په نه دی پاغه باندې فلر د پزمکه کې ام بظاهر من القول یا کروانی پسر سری پسې دی نه چې غیزان د کفر او د ګناهونو نه بچ ساتل او وقبل کافرین النار او اخیری انجام د کافرو بور د جهنم وی والذین ها کسان اتینا او مل کتاب چور کړي موږ وی ته کتاب یفرحونا اغی خوشاله دی بما پا کتاب انزل الیک چرالی گلی شوی دیتا تا ومن الاحزاب او بعض د ډلو د دوی نه منا سوق دی ينکر بعضه چې انکار کوي د بعض هغه نه چې تا تکم حق دین راغله قل ورته وا انما امرت بشک حکم کړه شوی نه ما تا نعبد الله دا چې عبادت او بندگی وي واجب الله کوم ولنسکننکم الارض او خامخا ابو سو تاسو پس مکه کې من بعد هم پس د هلاکت د دوینا ذالک دا لمن دا چا د پار خاف مقامی چیریږي د پیشي زمانہ وخاف وعید او یریږي د عذاب زمانہ واستفتحو لو هدان الله کچر الله مونږ ته هدایت کړو ایمان تعالی هدیناکم نو خامخا مونږم تاسو ته صحیح لار خولې وا سواء علینا برابر خبره په مونږ باندې جزعنا کفریات کو مونږه ام صبرنا یا ک صبر کو مالنا من محیس نشتره مونږ پارس زید تیختی وقال الشیطان وی شیطان لما قضی الامر هر کله چې فیصله وشي د ټولو خبرو د ټولو خبرو فیصله وشي او سوق جنت تلاړ شي او سوق جهنم ته امره و جهنم کې وای ان الله وعدکم بیشک الله وعده کړو تاسو سره وعد الحق وعده درشتیا او ووعدتکم ما ام در سره وعده کړو فاخلفتکم نو ما دا مخالفت کو علم تر تګورینا کیف ضرب الله سرنګ بیان کړی دی الله مثلا مثال کلمتن طیبتن د کلمی پاکی چې هغه کلمه د لا اله الا الله ده کا شجرتن طیبتن پشان دونی پاکی چې هغه د کجوری را اصلها ثابتن چې ویخ د دې مون د دې جړې د دې ثابتي وي مضبوطي وي پزمکه کې وفرعها فی السماء او سانګ دی دیوی فی السماء اسمان طرف تا سمان مراد فی الهوا یعنی په فضا کې وی په هوا کې وی توتیو کلها ورکی دا میوی خپلی کل حینن هر یو وقت بیدن ربها په حکم د خپل رب بیوادن په یو داسې میدان کې غیر ذی زرعن چې نه له خاوند فصل زرغونولو عند بیتک المحرم استاد کور عزتمن سرا ربنا لیقیم الصلاۃ اے زمون رب دې د پاره چې پابندیو کی پموز فجعل افیدۃ من الناس نو ګرځې زونه د خلقونه تهوی لهم چې ميلان کوي د دوی طرف ته نجب دعوتک قبول بکم دعوت ستاد توحید طرف تا ونتبع الرسل او تابداری بکم دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام اولم تکونو آیا نوی تاسو اقسمتم چې تاسو د قسمونه خړل من قبل د دین مخکی مالکم من زوال چې نشته تاسو لپاره اس قسم فنا چې سرنګ کار کړو موږ دا وی سرا وضربنا لكم الامثال بیان کړو موږ تاسو له قران عظیم کې دا غي مثالونه وقد مکروا مکرهم بیشک مکر کړو دای مکر خپل وعند الله مکرهم دا الله سره و سزا د دوی مکر وان کان مکرهم چې د مخالفت وو کې د وعده خپل رسول او د خپل پیغمبرانو سره ان الله عزیز ذو انتقام بشک الله زور ور دی او خاوند بدل غستو دی د خپل دشمنانو نه یوم تبدل الارض پکمر چې بدل وکړي شي مکا غیر الارض غیر د دې مکینا والسماوات واسمانون بم بدل کړي شي وبرزوا لله الواحد القهار